نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم او زمون هر خبر منی الله خپل حبیب ته بلند اخلاق ور کړیو ځنی وخت کې منافقانو بس غړي وړي خبرې کولې وای به برداشت کول نه دی ویری خو زمون اره خبرې لغوک کیږي دغه خلق برباد دی عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې ول اخره او په اخرت کې اولائک هم الخاسرون او دغه خلقم دی توانیان دی ها تا په څو توجیهات ذکر دلوایا تعالی ها سدل دغه ترش تل ترش کې تاسو ګری روزګار نشوي نه وای بس ټول څوک سرونو کې لګیا یې څوک ګیرو کې لګیا یې صحیح طالب ور سره سميږي نه کار والا سره اصل سمي چې کله څوک پاغه کې دی رشي کله څوک پاغه کې سشي دی رشي نو خپل معنا د عدن دادا دې دې کې مراد ته اقامت دې علی وجه الخلود مراد ته سر دې دې کې الاقامت ولا وجه الخلود دا ټول جنات عدن دی ځکه هر جنت دا میشګرای شه دی اباز علماء وی چې نا دا پکې خاص جنت ندی او دې ته بدرې قسم خلق سه دود فار ورزي النبيون والصديقون والشهداء اې د جنت سمره نعمتونه چی وی او الله به دا ټول مؤمنانو لور کی دا ټول به مؤمنانو لور کی بیا ور رب العالمین فرمای لکه حدیث پاک کې دا سراغلی دی هر سړی وای چې دا مال سملاو دی دا بل چاته نه دی ملاو دغه جنت د خفقان زینه دی الته خو به خفقان نه نو چې تبل ته زیری یو پسې ګدام یو خفقان دی هر جنتی بوئی چې ما غون ته جنت بل چاته نه دی ملاو او په دې سفر کې عبد الله ابن ابي رئيس المنافقين مو او دا دو کسان چې جنگ یو مهاجر بل انصار نو د سپکه خبره وکي صرف امام قرطبي د دې خبره رد فرمایلی دی چې نور مفسرین هغه ذکر کړی دا وير ثعلبا دا رضی الله عنه دا غبار کدا یاد ده څومره مفسرین چې راخلې نو دغه واقعې ذکر کړي دا چې دا ثعلب نوم یو صحابي او العیاذ بالله په خطا سره خلق منافق جوړ کړي هغه ویلو کما ته مال ملاو شو نو زب خیراتون او کم د دومره مال شو چې بیا په مدینه منوره څنګه شو او بار لوتو ابه د زکات داغین انکار وکړو دا د منافقانو بارک دی د سالب رضی الله عنه بارک نه دی ادي بارک اول قلم رو چتکړه زموږ د علاقې یو لوی عالم دی علم حدیث کې الله لوی فهم ورکړي ډاکټر سراج الاسلام حنیف یو رساله په دې آیات لیکلې نو مې د قطع الوتین ممن تقول علی الصالحین یو رساله په دې آیات دا سمر مفسرینو چې صالح رضی الله عنه ذکر کړي نو هغه بدری دي هغه د دې د پاره شان نزول نه نو چې ورې کو به زکاتم نور کولو لکه اوسم یو عام مسلمان و یره کمال مال بلاو شو نو زبدا سي لنګر چلو مو مساجد او مدارس په جوړو ازب غریبانا نو کندې فالم چې ورته ملاو شي بیا بل الله نا فرمانی کوي زکات لوپی جنینا ډېر مالدار دی اوسم زکات نه پیژني چې دې ته وایي تسمیه العقوبه باسم الذم د ټوکو سزا ورکی دا سی تعویل متأخرین کړي او متقدمین سلف وای چې سشي الله تعالی ثابت کړي نو کما یلیق بجلاله هغه موږ ثابتو ځکه دې کې د الله حبیب دې کې تعویل نه کړي سلف نه کړي مالدار صحابه او ډېر ډېر مال راړو د دې په پټ پټو خان د جدا اوس ریاکاری کوي بعض صحابه داسي چې وسینو نو ټول رس به مزدوریو کا باغ به باغ کې به مزدوریو کد کجورو نو چې یو دړی او سوا کجوري به ملاو شوي نو آوه د الله د حبيب په خدمت کې پیش کې د دې بو خان ده وی په دې دړای کجورو برومیانو سره څنګه جنگ کیږي اگر دا وی دی ایمان نخل بخاری شریف کتاب الایمان کې راغلی باب ته امام بخاری رحم الله تړلې وی دی ایمان نخدا همدا چې سړې په غریبۍ کې د خپل شان مطابق خیرات کوي دی غریب اې د چا به د لکونو وسوي د دبه د یو روپۍ او د یو روټۍ ورکولو وسوي خو په غریبۍ کې مال لګول د خپل شان مطابق ځکه دا د شریعت حکم دی که غریب هم د صادر نخپی ویستی نو د شریعت نه خپی ویستی دا د ایمان نخرا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ور مومنانو پوری خندا غانی دا ډیر لوی د نقصان خبره ده او دا نصیحت و اورای اس مسلمان پوری اس عالم پوری خندا مکوي دا ګوره سبب د دې جوړیږي چې خاتمه به مو په کفر شي ځکه چا پورې چې خاص دی نو الله والا چې کوم الله والا اولیاء دي ای خندا برداشت کوي خو خیری د زړه نه روزي او دی ازار نه به ته خیر نه پوي او الله نه هر وخت جاړه کوي چې دې مقصد مو دا نشي چې ټول علما درنه څنګه اټول شرموي ټول پوری خنداګان کوي دا د مؤمنانو پوری خندا خو کار د منافقانو دی ګور الله دمر ناراض شوی چې څوک د مؤمن پوری خان دی وای استغفر لهم کبخنا ورتغواړي او لا تستغفر لهم هرگز بخنه نکوي الله دوی تا اگر آیات ته سوچ کوي کله ګره په بازي ناکار اعمال الله دا سي خفشي چې بس فیصله او کجدا سره نه بخم ک پیغمبر غونتی عظیم شخصیت لا سی پورته کړي اوخ کې بېږي او یو زر پیری وای چې معافي کې الله وای بهم نه بخم نو په باز خبرو الله دا سے ناراض شي یو ځل محرم کې مسکول روزا وا د حرم امام دی آیات سره ډیر زیات جوړل الله دې موږ ټول په قران پوری ما سره خوا کې یو پوښت تبلیغي دوی داولی او جوړل نور کله د بازي ګناهونو دمر خطرې وي چې الله دا سه ناراض شي دیو جن حدیث د ترمذی شریف کې راغلی او دا حدیث مشکات شریف کې مده وکله یو سړی یو خبره د خلی نه روبا سید الله درزا ونګي د دا ډو خیال نی چې ګنې دا و دمر لوی خبره او الله می شد فار اعلانو کې چې بندن راضی شوم د دې چې کله مړ کېدو او بچي ډېر مخلص صحابي دی ډېر مخلص صحابي دی نو بچی ته وصیت کو چې زمړ شم نو پما دې د الله حبيب د جنازي مزو کی دویم بچی ته وای ما ته بکفن را کې د رسول الله عليه السلام د قمیص نا واغه قمیص چې چولې ورته وی چې وبا سې چې نوې نوې بدن مبارک سره لګې درې نو بچی راغې د الله حبیب ته وای دغه شان د والد وصیت مې ده نبی علیہ السلام قمیص وې سوې زدي کې کفن ول ورکا او زدر زم جنازې لا دا الله حبیب لاړو حدیث د بخاری شریف کې راغلی انورو کتابونو کې اے پلاړو مبارک وي غړم کو دخلین به لاړې مبارک راغسته او دی حدیث نه دا سه معلومیږي چې دا 70 د تهدید د فارشي او الله ویم تستغفر لهم 70 مره وسازيده على السبعين زرد چې زب پاو یا او باندې استغفار سیوا کم اذا الله حبيب د جنازي مزکو او واپس شرات لل د جنازي د زینا نو لا کور ته دن شوی ندی او پلار جبريل عليه السلام پیغام راړو او فرمای د الله حبیبا د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په دشمنانو کد عمر غیرت نه برداشت کوي چې تاسو په د جنازي مزو کوي نو عرش والا وې زما غیرت هم دا نه برداشت کوي ځکه په مؤمن چې به د الله حبيب جنازه او کنه د الله حبيب ان الله ينورها عليهم بالصلاه عليهم حديث پاک کې راغلي وایي چې د جنازي مزکم نو زما په جنازي د مؤمنانو قبرونه الله روخانه کوي نو د الله حبيب ورته ما سره خو سور لای نشتا ولا علی الذین او نفاق کسانو سملامت یاشتا اذا ما اتوکا کل چراغلی و غی حبیب تاسو تا لتحملهم چې سورلی ورکی غوی تا وای په سورلو سوار کې قلت نو تاسو فرمایلی لا اجد ظلمم واجدر ډیر لایک دی الله یعلم دا چې نه پويږي حدود ما انزل الله فپلو او په حکمونو د هغه کتاب چې الله را لېګلې دی علی رسوله پر رسول د الله باندې یو سړی په باندو په سارا او په میرو زنګلونو کې اوسي هغه ته د علماو صحبت نه ملاويږي د مهاجرین او انصارنا سابقون الاولون ذکر کئ وی والسابقون الاولون دین سوق مراد دی نو بازی سلف وی الذين صلوا الى القبلتين هغه صحابه کرام مراد دي چې دواړو قبلو ته مخ کړو دواړو قبلو ته مس کړو او باز سلف وې دین بدرین مراد دي او څوک وې دین بیعت الرضوان وال مراد دي چې په سفر د حدیبی کې د الله د حبیب سره مخکې اصول کې موږ د احسان معنا کړې و سوره بقره کې اګور مهاجرین انصار مبارک هوی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله ته راضی دی او دغه مهاجرین او انصار د الله ناراضی دی او د جنت وعده ده ورست خلق تر قیامت چې راضی نو دا غي خبره مشروطه کا نو مونږ له بس پته لګی دا چې د غل نه لاس به د کم ځای نه پرې کې او که هغه وخت کې رجم نه وی راغله نو نن به مونږ له سپته و چې د رجم طریقه به څنګه او که هغه وخت کې چا د دروغ تهمت نه وی لګولې نو مونږ له سپته و چې حد قذف څنګه ده ځنې هغه کارونه چې الله ظهور کړي او دین په مکملولو اگر هغه سره اعلانم کړي کمزې کې جدا سي کارونه شوي وي ولا قد عفا عنهم ولا قد عفا الله عنهم قران کې ولټوي چرته چې صحابه باندې دین مکمل کړي او سکارې کړي نو ور سره د عرش هاوند معافي اعلانم فرمایلی دی رستو خلق به علی الله راضی کیږي چې خلید صحابه کرام مبارک سنبال دا او غي چې سکړي پاغه عیبونه نه لګي چردا ګناه دا او دا شرک دی او دا بدعت دی ای چې سکړي ناغه ته عیب نه وایي وګوره رستو خلقو ته دا خبره شرط کا چې دین با ال الله راضی کیږي چې د صحابه مبارک خلصم با الله اے ډېر بد نصیبی دا چې دا دین او قران مونږ ته د صحابه په قربانو را رسیدلې بیا رستو یو سړی را پاسی سمر گند جبه دا او سمر گند قلم دی چې پاغه صحابه باندې عیبونه وای او لیکي الله و عزت راضی اده په کې عیبونه لټه جنتیانو کې عیبونه لټای او د چا بارک چې الله و عزت راضی ندای بارک ګور عیبونه لټای والذین تبعوهم باحسان دغه صحابه مې یار د حق دی وای دی مهاجرین او انصار فسیزی او د دوی تابعداري کوي به احسان خو په خیسته سره د وینا نه دای بارک سپک سپوري او د عیب خبرې نه کوي اته سو پرون واره د موږ د عقاید مسله ده چې صحابه مبارک به څوک د نقصان او د تنقیس خبره نه کوي درنې خبرې وکي دا زموږ د دین مشران دي دیو جن ګور محدثین الله دې موږ تاسو ټول حدیث ویلو توفیق راکړي د حدیثو کتابونو کې کله فضائل مخکري لکه ابن ماجه کې د صحابه فضائل مخکري بعض کتابونو کې رسل دي نو مشایخ او علما طالبان لوي وي دا ولې دا شوکل تعالی وي دا سمر دین چې دې دا ګره تا ته د صحابه او نر رسیدلې نو که استاد کې دې قدر او عظمت وي ناغ دین بم در سره اګته دا سم خلق نو نو چې دا کم دیني روړې پاغه کم زه اعتماد فاتح شو ګوره قران موږ تاسو پیغمبر نه اوریدلو کدا چا اوریدل او پسینو کې محفوظ کړي او موږ ته را رسوله او ګوره په وینو او د بچو په قربانو او د مال په قربانو لوی دا دین را رسوله دا به سمره ناشکری وی چې چا در ته دین را رسولو او تی پی جننا امام روح المانی دلته وی دی آیات کې رد د پاغه چا چا د دروغ کشف وای او وی اطلاع المغیبات یروی ما ته د غیب پته لګي الله پیغمبر ته الا تعلمهم تین پیجنې وګور کشف دا څه دلیل شرعي ده نه په ثابتي ها که تاسو چې دلایلو کې ویلي چې یو پکې کشف وکړي اے کوئی کشف ته ویزي نه باندې کم ځای کې کشف څه دلیل نه دی په کشف باندې څه خبره ثابتېږي نه نو ګوره د کشف مشف خبرې په منبر مکوي دین خو یو داوی جوړیږي بل کشف څه دلیل شرعي دی نه نو پدې سو حکم شرعي نه ثابتېږي دین لوی د امید آیات نشتا ابو عثمان نهدی رحم الله بوي وای ما فی القران آیا ارجع عندي لهذه الامه من هذه الايه وای زما پنیز د امت د فارا د دین لوی د امید آیات نشتا اخو کوي خیتا سو وای د باز اهل علم سلف مبارکي متورف ابن عبد الله ابن شخير دا لوی تابع دی دی وای زه د شپې په بستر پریوزم نو قران کې سوچ کوم لکه لوی شخص او د قران او سنت لوی عالم دی تابعی دی وای د شپې چې پریوزم په بستر نو سوچ کوم او وکنا نکذب بیوم الدین ای وای مون مزن کولو امون به قیامت نه منلو نو یو امر ته خو مسکه قیامت هم منی جهنم یانو کمنی د چې جهنم یانو کمنی او جنت یانو کمنی اخر ته پسکه نو وینا صاحب ہدایات مخل راغه صحیح حدیث پاک کې راغلی معراج کې وکتل نیم بدن خیسته او نیم بدرنګ د جبرئیل علیه السلام نه تپوس کو جدا سوق دی نیم بدن خیسته دی او نیم بدرنګ دی ودا خلق دی خلطو عملا صالحا واخر سیئا ورته حکم شوشیدو کای دی نهر کې علماء د جهاد د پارا او نور زکات او صدقات ته قبول کا تو طهرهم چې پاک کی دوی و تزکیهم او با برکت کی دوی بها په سبب د دې صدقه وصلی علیهم او دعا ورته غواړه دا د رحمان پلاس کی واقع شي دیو جن تبدل د ملک سرا اغشی کم تبدیلی راشي اګور تا زکات ورکو غریب لوس کو چې د ذات لړو نو دی کی ګور دا اول د رحمان لاس لړ دې ترمذی شریف حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه فرمایي لکه مثال په تور زکات دی غریب لور کو نو چې هغه واغستو نو ور ملک بدل شو دا زکات نه دی کده په مالدار او خوري نو جایز دی ځکه تبدل د ملک سره پدې کې تبدل د حکم راغی نبی رحم السلام کور کې او روټي ورته راړاو د کور سو ترکاری چی بریری رضی اللہ عنہ قبول کو نو زکات پاتې نشو زکات سن شو پاتې نشو تبدل د ملک سره تبدل د حکم مرازی وان الله بشک الله هو التواب الرحیم دا الله ډیر توبه قبل انکه او مهربان دی وکل اعملوا فرمایا عمل کوي فسير الله عملکم زر دې چې ګوري الله ستاسو عمل ورسول رسول د الله ګوري د الله په وحي کول سره او مؤمنان ګوري ځکه د الله رسول ورته فرمایلی دي وستردون زر دې چې واپس بکړې شي تاسو چې بشک دوی خامخا دروغجن دي اے یو کس و ابو عامر نو می ده داد حنزل رضی اللہ عنہ والد ده چاگه غسیل الملائکه ده ملائک ورته غسل ورکړو اے ده صحابو وقت کی اولوی ازمائش داو چې پلار به پلار به غټ کافرو بچه به غټ مسلمانو دالوی ازمائش ده هغه لا پته و چې دا پلار مې مړ شي نو دې په جهنم ته ځي نو دې دوی لوی دشمنو د منافقان راجم کل وې د جمعات په بها اے د جمعات په بهانه یو ځای جوړ کړي مسجد تیار شو دا د مسجد قباء سره خوا کې او یو ځای دی چې هغه هغه ځای طلباء او تخپل دکتوران خینور چاله پته ني د مسجد زرار ځای او یو ځل هغه چې ګرځول وی دا د مسجد زرار ځای دی خو دا معلوم واله د دې وجه نه لري بیکوس معلوم وینو په دې چې بنگله شروع ده آباده په جوړ ده کدا چاله پته ولګي چې دا د مسجد زرار ځای دی څوک به په ځان لکور او اجره جوړ کړي دا د مسجد قباء سره خوا کې د دې ګوره بهانه جوړ کچیر دا جمعات څه څنګه جمعات جوړوي یاره وای دا سه باران وی خړونه راځي اتیاروی نو دې کې به مسکو د الله حبیب لوی مسجد مو جوړ کړي دا سي د حاجت مند د پاره د باران د شپې د پاره د جمی د ساړه شپوي یره مونږه خو خو چې تاسو را لپکې مزو کوي هغه چا لګور شرف په کار دی چې داوی کوي چې په غیب پويګم سید العالمین په نه پويږي نو تسنګ دا غنا ځان مخ کې کې د دې سره واده او شو چې زرا شم در لب مسکو بل الله حبیب چې غزوه تبوک نو واپس راتلو یو زید چې غي تر ورسېدل زی اوان داغي او د مدینی منوری فمنس کی او گنٹا سفرو نو وحی ورترالا چې حبیبا تا خو وعده کړی خدا مسجد نه دی دا خود منافقانو مرشدا نو د الله حبیب یو سو صحابه ولېګل ویلاړ شي چې زه درزم چې نام ول سوزولې مالک ابن دخشم دا د بنی سالم ابن عوف رضی الله عنه او معن ابن عدی او د رور عاصم ابن عدی ویلار شي او دا چې درزم چې سوزول موي نایو صحابي ورته صبر وکا زه د کور نه اور راړم نو اور ورل ورته کو دیوارونه ورته لړول ادا جوړون کی خاص خاص یو دولس منافقانو عدل تم مفسرین دا نمونه ذکر کړی دي نو د علماو دو قولونه دی مسجد قباء او مسجد رسول الله علیه السلام علماء تدبیق کړي چې دواړو قولونو کې اس قسم اشکال نشتا مسجد قباء بنیاد رسول الله عليه السلام خیر ادانیغ طریق الهجرت سره د شراغ نو یو سوار لس رزه د غزه کې انصار او غي مل مکړیو د الله د حبیب په مل مسیا د خلکو سو جنگو یو لوی نعمت الله د مکه نه پور تکو او مدینه منوره ته بوتلو وای چې پته ولګی چې د الله رسول علیه السلام را روان دی نو دا ماشومان سړی به استقبال ته وتل انتظار به کولو نو ما خام چې به سسین کل واپس برال او چې د الله حبیب راغه انس رضی الله عنه مال پته د چې د الله حبیب راغه هر سرو خان شول او غرزم را لیا دلا چې هغه دنیا نه لاړل اوس د دې لوی نعمت شکر ادا کول را باندې ضروری او لازم دي نسوار لسرز د الله حبیب په قبا کې دی راو او دی دوران کې د مسجد قبا بنیادم کې خو وګوره من اول یوم دین تاریخ د اسلام جوړ شوی وای صحابه را جمع شول چې تاریخ د اسلام سی د عمر رضی الله عنه په مشورې باندې دا الله حبیب چې اول قدم په مدینه خو نو تاریخ اسلامی جوړ شو ادا استنباط د دینو من اول یوم ابتدا د تاریخ اسلامی د دین شوی وا او دا بنو نجار د نبی علیہ السلام ما ماخیلی ودا د مسجد نبوی او د مسجد قباء په منځ کې یو محله وا مخکې په خوا چې مهجونو کې لاړو د الله د حبیب اوخه چې کوم ځای کې کینو لوا غزه معلومو اوس دا بادو د وجه نه غټول تاریخي ځایونه ختم شول یو لوی عظیم ملما انصار سره ملما شو په مدینه منوره کې د الله حبیب قبا والو تراغله وی الله ستاسو تعریف کړي چې په دې مسجد قبا کې سړی دی هغه پاکواله خو خوي او د الله د پاکانو سره مینا دا ناغي موږ په وبو استنجا کوو موږ څه کوو په وبو استنجا کوو ودا لازم برونی سي ور دي کې یو مسله یاد کړئ زموږ د فقه باز کتابونو لیکلي چي ورته وي چې موږ اول په لټو ځان پاک کو بیا په وګو خدا خبر مرفوعا ثابتا لا دې کې امام ابن کثیر روایتونه جمع کړي حافظ ابن حجر کتاب د تلخیص الحبیر او مرعات المفاتیح چې دې کې دواړه خبرې نه وي اگر چې دا خبره بهتره ده خو په بلی وجه سره د آیات شان نزول نه لري ها په خبره پويږي کنه ہے که چا په لوټو ځان پاک کو به په وبو پاک کو او د دواړو سيزونو په منځ کې جمع او کنو دا خبره بهتره ده خدایات د نزول وجا صرف دغه د چي په وبو د وبو استنجا کولا چا چې ور سره د لوټو خبره را جمع کړي نو دا خبره په مرفوع حدیث کې نه دراغلي ادي کتاب را لګورا بعض مشران اوس پورې دا وای یره په وبو وای جوړ مې نه منی دی وای کنه دا ګندګي پیدا شو کوم صفائی چې په وبو راځي ناغه چې کم کاغذ دې د پاره جوړ دی او لوټي پاغه ناراضي او بو سره پوره صفائی راشي دې سره علماء لیکلي ګور دی او بو سره دام وی په خوا فقهاو یو مسله ذکر کړي وای چا د قربانۍ لپاره غوا واغسته او لګي نو لشي بینا او که غواله تکلیف وی او په غلام کې پي ډیر جمع شول نو یخ او بده پیواچي دې سره پي برخېږي دې سره سکی پي برخېږي اکه خامخا تکلیفو نو دې لشي او هغه پي د خیرات کی او خپل استعمال کلو پیسې د صدقه کی وګوره ته چې واړه بول دیو کول په وبو استنجا کې دی وبو کې سرات دي هغه اثرات د وړو بولو بره پورې لاړل ا پوره صفائی رااله جمعات پاکي ګور پاکانو سره د الله مينوي ا دې وجه نستاسو ماحول د مسجد دی کسو کې کنده کوي اوبای ا دې جمعات خیال نه ساتي د چې پاکانو سره مینا د ناپاکو سره بیا مینا محبت نشتا ها او لیکل نه مشکل نه را بیا ها اسی ګور الله سوچت بل به سو کوی بای ها دغه بل خو به غمه دغه ډل نه را پلا یو وګورئ چې څوک راځي چې خو له ګورئ ها ځان سره لیکي چې دی ووته چې څوک راځي هم ځان سره لیکي قران له ګورئ ونه ګورئ ها پوه شوي په دې زمایرو باندې ها انو دا بیا بیا نشو ویلې طالبان په دې تمای چې څه شو شو ختم ضرور شي نو تکرار سره خو بیا به ختم زر زر نه کیږي ها فنهار به فی نار جهنم ابن مسعود رضی الله عنه قول دی وی جهنم پزمکه کې دی او ثم تلا بیا د آیات ولستو فنهار به فی نار جهنم پدی آیات استدلال کو بای صحابه ای منکتریو چې د الله د حبیب په زمانہ کې دین لوګې براوتو اباز علماء مجاز د سوار البناء فی نار جهنم دا باده په جهنم کې وګرځیدو یعنی جهنم ته بدا باده سرد جوړونکو نه لاړ شي لا یزال بنیانهم الذی امیشه بیا باده د دوی هغه ورته جمعات نو مخه ور قران ورته بنیان وای هغه مخ کې چې مسجد نوې نو هغه دا غي د قول حکایت نقل کړو لا یزال بنیانهم الذی امیشه بیا باده د دوی هغه اې دا الله پیغمبره د خپل رب د فارم په مونږ کوم شرطونه لګې نو لګوا او د ځان د فارم لګوا وی د رب د فار در باندې دا شرط کو من تعبدوه ولا تشرکو به شیئا دی یو الله عبادت وکوي سب شریک وینا اذان د فار دا شرط کوم لکه ځان او مال او بچی څنګه بچم الله د مؤمن سره سودا کړي عدل ته ګوره مؤمن ته وای څکره مؤمن خفای چې دا خلق مې سپکاوي کوي وای تک په خلق سپکه خو په الله سمره ګرانه اے د کم شي خریدار چوچت وی غشي قیمتي کنا بعض ملکونو کې او بعض خارونو کې خلک په بعض مارکیټونو په دې فخر کوي وې دلته وزیران او بادشاهان سودا ترازی د دې کې ګورا خرسون کې مؤمن دې اغستون کې الله دې وای په دې نفس باندې جنتونه غستې شي نو کما د جنت نه بغیر دا نفس په بل ورکو دا خو سرګند نقصان نه او غبن نه یک د دنیا د پیسو د پاره د ځان خرج کو خپل ایمان او دین دی په پیسو ټکو د دنیا فصله لچو کرسي توا کو نو ډیر قیمتي نفس ته اګوره دې ټولو کې واو عاطفه را نه وستو وناهون کې واو عاطفه را وستو ها بھائی دې په واو باندې عتب کو په ما قبل ذکر امر بالمعروف او نهی عن المنکر په منځ کې تضاد دې امر بالمعروف کې دی او فعل د کول مطالبه دا او په نهی کې د پرې خودو دا وګوره تضاد دې دیو جن کو سو کوئی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو شی دی او یره چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته ضرورت نشتا نو دا خبره درست نه ګور ټولو کې و عاطفه نشتا او دلته و عاطفه ذکر کو ذکر د عام الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر په دواړو کې تضاد دی خاوندان د جهنم دی عدل تو علماء واقعا د ابو طالب ذکر کړی دا ابو طالب چې وفات شو چې کلا زن کدن وخت راغې نو حدیث د مسلم او بخاری شریف کې راغلی دا الله حبیب راغې نو د مخ کې نه دو بدبخت د ابو طالب سره نازي یو ابو جهل له او طرف لا عبد الله ابن ام امیه ده اده نور مر نږدې شو ویسه نه پیغمبر ور سره نږدې کینی او شفقت پیران نشي ترسو چې زمن شوه نه اباز علماء تاریخن ذکر کړي علی رضی الله عنه راغه او نبی رحم السلام ته وای د پلار د مر خبره ورکو فبکا الله حبیب په انتها او چړ ځکه د خدمات کړي تاریخ لیکلی د الله حبیب ګره یتیم نو د د پرورش خپل لیک کولو اپنی کې دومره سمجدارو دا ټول د قریش سرداران بناستو او رسول الله علیه السلام به فجولې کیو وی واوري خلقو ان لابنی هذا لشان زبیایم یا بنی خو زما دې بچي به ولوي شالو باز خلکو ته فراست وي په جولای کې ماشوات پیښه وي زبیا یم یا بنی خو زما دې بچي به ولوي شان وي رسول الله یادولو د جوفات کې دو بچي راځم کړ وې ما سره د ټولو نلوي غم د دین وسی پرورش ته ابو طالب ولسینه او ټکولا اپرشتیا یې سینه ټکولې و هیڅ فکر مکوا نو د الله رسول نه په سفر کې جدا کړي نه په حضر کې چې پیغمبري ورته ملاو شو نو ایمان نه دی وروړي خدای الله د حبیب سره لکه د فولاد د دیوار پشان ولاړو مونږ به یو ورځ دې په اړه لوګه تیر کو درې کال ور سره دونو پاڼې خورلي په شابه بي طالب مشرکانو بایکاټ کړو چې دای باندې باندې څه خرڅو نو وسور کو نو ولې دین ساتو د دای را بند کړ دونو پاڼې ور سره خورلي ابو طالب او دا جړا به د ماشومان د لوګي د وجه نه په حرم کې اورې دې شو په مسجد حرام کعبه شریفه کې ام المؤمنین خدیجه الکبرى په دې بایکاټ کې وا وې دا خوري مالدار زنانه وا ادي لوګو تند چوال نو بیمار شوا دا د دې د وفات سبب جوړ شو نو درې کال خو ور سره دونو پانه خورلی نو د الله حبیب ډېر جړل د دوی په وفات ویلار ش غسل ول ورکا کفن ول ورکا او پټیکا ور کافر لبم داسې مسنون کفن نه لکه څنګه مسلمان اوس کپڑا کې بیرون غاړي نو ابراهيم عليه السلام چې د والد د پاره دعا غوښتا اخو ایمان نور وړې نو داغي جواب ذکر کړي وما كان استغفار ابراهيم او نو بخنه غختل د ابراهيم عليه السلام دی به د خپل والد د پاره الا عن موعده مگر د وجد او وادینا وعدها چې وعده کړي ودا اياه دا غسرام دا جداواله کم وخت کې وای اختلاف د علماو چې وخت د براءت کم او سوچ ولا کوي نو چاویلی په دنیا کې کله لما ما تا ازر مشرکن چې کله والد د شرک په حال کې مړ شو نو بیزار شو دی یو قول د علماء داره وقيل انما يتبرأ منه يوم القيامه پرز د قیامت به بیزار شي اصل کې حدیث کې راغلی بخاری شریف حدیث هم نه پرز د قیامت به ازر راشي او د ابراهیم علی السلام په خو کې به پریوزي وای ګورته د الله خلیل او ما الله اور ته غرزای نو هر سړی دی سوچو کې سمره ګران خبره ده چې پلار د بچی په خو کې پروت وي سحال وي ناغه ولاس پورته کی ابراهیم علی السلام چې رب ما دعا کړو ولا تخزنی یوم یبعثون ما بشرمند کې پرز د قیامت باندې دین بلویا شرمندگی شي چې ټوله دنیا ګور یو زما والد به ورته ورغورځول شي نا بدوا کوي او د دوی شکل به مسخ شي اپوینو کې بلیت پیټوي او جهنم ته ور ورغورځول شي دا به څوک نه وای غني چې د دوی والد ورغورځولو ای به وای او سنا اور ورغورځولو نو ای په دغه وخت کې به بیزار شي او ای پوه شي د دوم قول باندې مولا علی قاری رحم الله مرقات کې وای اواز د دواړو قولونو په منځ کې جمع کړي وای کله چې هغه مشرک مرشونو بیزار شو بخنه ورته پریخوا او چې فرض د قیامت ولیدو او داسې پریشان نه ادرکت الرفا نو نرمی فزړ کرالا او د الله نه سوالونه شروع کل نو چې دا غ شکل مسخ شو نو تبرأ منه تبرعا ابديا څوک نا خبر دی نو دی معذور دی نو جهل دا عذر وی هیڅ کوم نشته چې خبر اکه خبر کو دی بیا مقابله او زد وینات کوي نو ګره جهلم د شریعت په اعذارو کې او عذر دی یو دلیل دا آیات مبارک دی نو ګره کې اوځي کې څوک دی په لوګره یې او هغه په ګناهونو او شرک کې مبتلا دي خو سو خودلو والا بالکل نشتا نو دا معذور عند الله دی دا عرب علماء او ګڼ کتابونه په عذر بل جهل باندې لیکلي او د قران سمرا آیاتونه دي چې اوسړه ناپوه وی سو پو یقول وال نشتا ان الله بیشک الله له ملک السماوات والارض د دې الله د فار باد شهید اسمانونو او زمکو دا یحیی و یمیت ژوند کول او مړ کول کای وما لکم نشته د تاسو د فارا ام الله پلاسو کې ژوند کول او مړ کول نو چې ژوند دی کول او بل کول کوي نو ګور پیغمبر د هدایت د فار راغله او د ابراهیم علی السلام خپل والد چې الله ورته ژوندون دی ایمان نه نصیب کولو ناغت نصیب نشو او امام د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام ګور دا غي پلاسو کې د خپل تر هدایت نو